مهرباني. همدارنګه زموږ یو بل اورېدونکی د زابل ولایت څخه عبدالبصیر ایجاب لیک رالېږي او سلامونه وایي. تاسو سلام دی پوښتنه کوي وایي که یو سړی خراب لمونځ کوي بل سړی ورته وایي نعوذ بالله وایي چې زه خدای سم ولاکې قبول کړم دا خبره د اسلام له نګاه څخه څنګه ده؟ حضراتو ستاسو وسلام ته وعلیکم السلام وایم لكن دا خبره چې دا سړی کوي چې دا مثلا نزل چې سم العیاذ بالله لبستال منځ ولولم قبول به نکم دا خبره ډیره خطرې ده او ډیره غلطه خبره ده و دې ته څه ضرورت دی چې زه دا چې سم الله به هم ستال منځ قبول نکم مطلب وعظ دې ورته وکړي، نصیحت دې ورته وکړي چې دغه ستا لمونځ په شریعت کې یا فاسد دي یا مکروه دي یا واجبات پاتې دي یا سنن پاتې دي یا د فرائض د لمانځه پرې شوه خو پر هر تقدیر باندې دغه خبره کول چې زه نعوذ بالله نعوذ بالله خدا خدای وګرځم لا به ستا لمونځ قبول نه کړم هېڅ کافر به نه ورته وایستي اما پر خطره باندې دی دا سړی قریب به دغه څه چې العیاذ بالله د اسلامه دې ووځي اما د اسلامه وتلی نه دی آینده لپاره خبر ورکړي چې بیا داسې الفاظ څوک ونه وایي نور الفاظ هم ډېر دي وعظ نصیحت د بلې لارې ورته وکړي والسلام